بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ورتويا من كان سوق چې وی په ضلاله په گمراهي کې په لیم دود لو پس مولد بور کې دی لرا الرحمن مرابان ذات مدن په مولد ور کول سره حتی اذا راو تر دې چې دی ویني ما یو عدونا غ چې دی سره لوس کې دي شي اما العذاب یا به عذاب الله ورکی اما الساعه یا به قیامت راشي نو قیامت کې به الله سزا ورکی فسيعلمون زرد چې په بشي د قیامت پر ورځ من هو شر څوک دی ډیر ناکاره مکان په مرتبه کې و اضعف او کمزور دی جندن په لخر کې دیول چې موږ سره نه پرایو کنه جون د نیو کنه لخر زمو زیات دی او ډله زمو مضبوطه ده نو الله پته به سبا ولي چې قیامت راځي چې چا ما مقام مقام مرتبه خراب ده چا لخر کمزور دی ويزيد الله الذين زياتي الله کسان پرا اهتدوا چې هدایت قبول کړي ودن خام خراب کړی شي ما د مال و ولدنو بچي اطلع اطلع الغیب ایا د خبر ده په غیب باندې ام اتخذ عند الرحمن کني ولې د مهربان ذات سره عاد اللوز الله وسد ایمان کلا دا سینه دا نه د په غیب باندې خبر ده نه د الله سره صلی وس کړی دی سنکتبو زرد چې وبه لیکو موږ ما یقولو هغه چې وی دی ونمد له او تیار کړی موږ د پر من العذاب د عذاب نه مدن تیارې یا ونمد له او زیات بکو د پر من العذاب د عذاب نه مدن زیاتول ونرثوه او په میراث کې به واخلو موږ ما یقول هغه چې دی وی ویاتینه پردا او را بشي دی موږ ته پردا نیوازي نه به اړلې او نه خزه بچي او نه مال وته سورې کاپ کې ویلو کنه جیتمونا پرادا را لما تیوازی کما خلقناکم لغرتغل واتخذ من دون الله آلیتا نیولی دیو سوا الله نه نور حاجت روا یکون لهم چې شي پر عزت عزت ورکون کی یا بچون کی کلا دا زنه د سیک پرونه دی انکار کې به عبادت ربیم سیک پرونه زره چې انکار بو کی دا دیو چې څوک نیولې دي د س عزت ورکون کی نیولې دي عزت دینے والا بیڑا پار کرنے والا چې دی ورته وی به عبادت اند دی دی شکرانو نو چغو سرونه او دی سیدلونه ويكونون عليهم شبه دغه اولیاء دی خلاف ضدن س مخالف شیبا علیم په دې باندې زیدن مخالف زیدن خلاف کوونکی د بیان خلاف بیان کوونکی علم درایتن ګورې انار سلنا شیاطین یقینا مونږ خوشی کړی دی پرې خدي مونږ شیطانان مسلط کړی دی ارسلنا شیاطین ایګلی دی مونږ شیطانان علل کافرین په کافرانو پسې ته عزهم تیزی دی لره ازن په تیزولو سره نورم په ګنانو کوپر کې تیزی جنتیان به دین الله حرم ما علی الکافرین دا وبو او خوراک الله په کافرانو آرام کړل ستاسو بو اني زوی دي د جهنميانو خوراک مغزه قوم دی کنه مخ بورته چې جام خلی لراوړي لا یملکون الشفاعت اختیار بن لري د سفارش غولو الا من اتخذ مراجع چې نیولې وای در الرحمن د مهربان ذات سره عادن لوز اهل وسدي توحید ایمان نو دې به شفاعت کولی شي وقالو تخذ الرحمن ولدا وی دی نیول لیز مهربان ذات ځان لا بل بچي نایبان نیولی دی مهربان ذات ځان لا ولدان بچي یا نایبان نیاز بینان لقد جئتم یقینا رات لوګړو تاسو شین ادن په یو شنی ناشنا باندې دی وی الله ځان نه نایبان نیولی الله نه زولی دی و ما ينبغي للرحمن ان دي مناسب مې رب ځان درا يتخذ ولدا جون شي ځان لبچي ان كل دا چې دی ټول ان كل ندي دا ټول من په سماوات هغه چې پس مانونو زمکو کې دي الا الرحمن مګر رب چې مې رب ځان ته عبدن تابعدار ملائک دی او انسانان دی او پیریان دی دا ټول به الله ته سي غاړه يخودونکي راشي ګردن نهاد لقد عصاهم يقنا راګر کړی دی الله دی لره وعد او مشمار کړی دی لره عدن بشمار لزرا وکل او دا ټول اتی را بشي الله ته یوم القیامت دی قیامت پر ورځ پردن یوازي نه مزر مالی نه بخزه نه بچی هر سړی به ځان ځان له ان الذين امنوا يقينا خلق چې ایمان راوړو عامل الصالحات عمل کړو موافق د شریعت او سنت د پیغمبر سيجعل لهم الرحمن زرجي او بغرزي دي د پر مهربان ذات ودن مینا په انما یسرنا بلسانک یقینا ځان کړل موږ دا قران ستا په جواب باندې لتبشر به المتقین چې زیر ورکې ته په قران سره متقیانو ته وتنذر به او ویره په دې قران سره قومنا قوم لدن جګړمار قوم جګړمار چې قران په حق په مقابله کې جګړې کوي خپل سوي پاسه کوي وکمال او دا زټول مليان په دې غضب اخته دي خو ته پدره